سورت فرقان یو کم دیر شمایات کی تکفیر الزنوب الله په گناهونه معاف کئ سورہ انفال یو کم دیر شمایات کی تقوا باندې معیت د الله حاصلېږي نحل اتیشتم یا یو سره اتیشتم آیات کې دارنګي مخرج من الغموم د غمونو نه خلاصې په ملاويږي سوره طلاق کې ابتدا ابتدایي آیاتونه دي اجر په الله لوی ورکه سوره طلاق پنځم آیات کې اعمال په دې قبليږي سوره مائده و اشتم آیات کې نجات د اور نه په ملاويږي سوره مریم دوش پیتم درش پیتم آیات کې هدل للمتقین مضبوط والده د پاره د متقیانو متقی ته خو هدایت ملاوي بیا د هدایت سمانه ده هدن مراد ثبات ده دوام ده او یاره تقوا مرتبه دي درجی دي ځان لا یو مرتبه نه بلې مرتبه ته او د هغه نه چې ما ور کړی دي دوی ته خرچ کوي په لار د الله کې یومنون بالغیب ایمان دلته کې سوال ذکر کړي اسوال دار چې و یؤمنون ایمان دی او ایمان تصدیق دی او تصدیق علم دی تصدیق او تصور دا علمین دي ایمان تصدیق دی او تصدیق علم دی نو معنا دا کوي بعضی بدعتیان یومنون بالغیب معنا یعلمون بالغیب موت متقیان په علم غیب باندې پويږي دا تشریح ترجمه بالکل غلط ده د الله کتاب کی تحریف ده اور دې جواب ده چې دا ایمان تصدیق دی نو تصدیق متعلق کیږي په مرکب پورې قضیه پورې متعلق کیږي بالغیب خو مفرد دی دې پورې تصدیق نه متعلق کیږي نه اصل کې دا ده معنا متقیان هغه ایمان لري تصدیق لري په دې باندې چې ان الغیب ثابتون غیب سيزونه ثابت دي لکه سه پولیس رات غیب دی پټ دې زمونږ د سترګو نه قیامت او حشر دا پټ دې دارنګ جنت جهنم پټ دې په دې به ایمان وی الذين يؤمنون بالغيب غیب هغه ته چې ما غاب عن الحواس الخمسه چې پینځو طاقتونو نه هغه پټ وی پسترګو لیدل کېږي نه په پوز باندې بوئیږي نه په جبا سکل کیږي نه په غوګونو اوریدل کیږي نه دارنګ په لاس باندې غم سکیږي نه دته ویل کیږي غیب حقيقي یومنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ رایش کی منځنا پابندی کوي د منځو قامت السوق عرب هغه ټیم کې وایي چې کله رایج شي پای کې هغه ستر خرڅول شروع شي او صلات پیجنې تاسو ارکان مخصوصه دي په اوقات مخصوصو کې ومما رزقناهم ينفقون او د هر هغه سنا چې موږ ورکړي دي دوی دا خرچ کوي په لار د الله کې مما کې دا لفظ ما دا عام دی من ومال الخصوص والعموم واصلهم العموم منار عبارت دی وه جلیده چاغه ته قران وای وه خفیده چاغه ته حدیث د نبی اخر زمان وای معنی قران هم منی نو حدیث هم منی یو رافیزی سره خبرې وی مناظره وا رافیزی ما ته دا آیات پیش کو و ما ما انزل من قبل کا خبره کوا مما من بعد کا خبره پکې نشتا من قبل کا چې مخکې سنازل شوی دي نو مارته حدیث او دا خو لهو الحدیث دي لهو الحدیث هغه ټکم نشوي دي حدیث مدیس وې زنه منما ما خو قرآن کافر دی بس نما چې ته حدیث نه منې دارا توه د نیا سره نکاح حرام ده که جایز ده وې نیا سره نکاح حرام ده ما کم کم آیات کې راغلي دي نه کنه نیا خو غټه ما نو سه سره نکاح حرام ده که جائز ده حرام ده ما کم آیات کې حرمت راغلي دي نو سه خو وړی کنه ما کله نیا نو سه د نیا نه غټه پښتانه وای نو سه د نیا نه غټه ده دا لا دلیل دی چې بس زما عقل وای او زما شعور دا وای ما خام موس ټیم نږدې کېده ما اداره ته وایا هر سپری دا اوس تر ماقام دا مسته کې ته وسو رکاته کې درې رکعاته فرض دي ما ته قران کې وخایا کم ځای کې دي چې ما خام درې رکعاته فرض دي د سار دوه رکعات وي زه خو رکعاتونه مکاتونه نه پیژنم ما او چې څوک له هغه میکړي ما زه تر رسیدلې دي تا والذین یؤمنون بما انزل الیک داغه ته وتوایا قران کریم کې الاخرته سو کرت واقع شوه دی او موصوف په سواقه کیږي هغه یوم الاخرت یوم موصوف واقع کیږي اورز رستنی باندې او نور نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا نبی آبادی اولائک علی ادم ربهم دا کسان په هدایت دی له طرفه درب خپلنا څنګه قران وی چې ایمان نه راوړي د دې جواب دا دی علامه نصفی رحمه الله لیکلی دی الکفر ستر الحق عنادن معنا چا چې قصدن او عنادن حق پټ کړي دي ناغوی ایمان نه راوړي کفر په سلور قسم باندې راځي کفر الجحود ورته وایي چې رب پیجنې په ځل باندې خو په جبه انکار کوي لکه کفر د فرعون او د در اتباعو او دا سورته نمل سوار لسم سوره اسراء آیات نمبر 102 کې دا کفر ذکر دی دویم کفر دی کفر عنادی ما يعرف الله ورسوله بالقلب الله او د الله رسول په ځلن د ځلن پیژنې لیکن عمل نه کې د وجه د صد او د اناد نه لکه کفر د يهودو شو او سورته بقره یو کم نوی کې دا کفر ذکر دی دریم کفر الانکار دی کفر جهلی ورته هم وایي چې الله د سره پیژنینو الله نه مني الله نه پیژني او بل کفر نفاقی دی چې بعض احکام د شرع منی او بعض تحقیرا نه منی دې کې د کفر نه مراد کفر عنادی دی چا چې قصدن او عنادن حق پټ کړي دي الله هغه ته ایمان بیا نه نصیب کوي ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي قلوبنا غلف لکه سورته بقره آیات نمبر 88 اتا اتیایم کې کله د ختم نه تعبیر کیږي اکه نصرا لکه حام میم سجدا پنځم آیات کې کله د دینه تعبیر کیږي په اقفال سره کله د دې ختم نه تعبیر کی اغفلنا غفلت سره لکه سورته بقره سورۃ الکهف آیت نمبر 28 کې سورۃ الکهف 28 نمبر آیات کې کله د ختم نه تعبیر کې قسوت سره قصد قلوب سورۃ مائده دیارلسم آیات کې کله تعبیر کیږي لعنت سره لکه سورته نساء آیات نمبر 46 کې شپږسل وختم کې کله د دې ختم او د دې مہر نه تعبیر کیږي په طبع سره لکه سورته النحل یوصل اتم آیات کې 108 کله ته تعبیر کیږي پرین سرا زنګ لکه المتففین سوار لسم آیات کې او کله ختم لکه دې ځای کې بیا زړونه چې د هغه اقسام دي د مسلمانانو زړونه د کافرانو زړونه د خواص زړونه د عوامو زړونه داغه ګڼ تفصيلات او اقسام شته د زړه د په عربی کې قلب ولې وای قلب الټه ته وای او دا ظلم په دې بدن کې الټه لګېدلې دی استاد محترم محمد یار بادشاہ رحم الله و ذکر کول چې درې قسمه مخلوق دی بعض هغه چې داغه جرل زمکه کې دي سانګې بروي لکه ونی شوي بعضې اغري چې داغې جرلې بروي سانګې ښکته وي هغه لکه انسان شو د سر چې دا جرله ده چې سر یې نوي دا انسان نوي او دو سانګې لاس او خپې وغیره هغه ښکته دي او دریم اغري چې داغې اصل جرلې او سانګې فرع برابر وي لکه ساروي شو کله چې د انسان دا سر بره دی نو د الله پاک او د ظلم الله الټه پیدا کړی دی او دارنګي د ته خوراک هم د بر نه دی دین هم د بر نه راضی وهم د بر نه نازلی وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب یا زلت قلب زکوي چې د اوړي را اوړي نبی علیہ السلام بر دې ازرد اوړېدل نه پناه غوښتله ختم الله على قلوبهم مهر لګولې الله پزړونو د دوی باندې والا سمهم په غوګونو د دوی باندې ګوره دا غوګونه پسترګو مخ کې کړی دي دا ولې سترګې رستو ذکر په غوګونه مخ کې ذکر خلکو ته سترګې لوی نعمت کاری نه د سترګو نه لوی نعمت غوګونه دي کله چې یو انسان غوګونه کار نه کوي هغه چاړه خامخاوي چې غو پیدایشي کون دې نو هغه چاړه هم وي غوګونو دومره کمالی شي دي بل غوګونو زګه کمالی دي چې په غوګونو باندې قران اوریدل کیږي غوګونو زګه کمالی دي چې په غوګونو باندې کلمه زده کیږي اوریدل کیږي بیا زده کیږي او بل لا غوګونو د هر طرف نه اوریدل کیږي او سترګې صرف مخامخ لیدل کیږي نو زکه دا غوګونه مخکې ذکر کړی دي ومن الناس من يقول آمنا بالله دا اوس دغه درې میډلې ګوره د کافرو تذکرہ پر دوه آیاتونو کې وشوه دنیا کې اسباب د فهم الله ختم کړی دي مہر په لګېدلې او په آخرت کې دوی د پار الله لوی عذاب تیار کړی دی په دې یو سوال راځي چې الله یې په زړه باندې مهر لګولې دي نو د دې غریبانو څه ګناه ده دا خو الله په مهر لګولې دي جواب دار الله کریم مهر پچا اس نه لګي کله یو انسان خطا کوي ګناه کوي الله کریم مت مهلت ور کوي ور کوي ور کوي تر دې پورې چې د ازلې تور شي او پاغه باندې زنګ وخیږي نو بس بیا د په زړه مهر ولګي په د باندې ښه خبره بده لګي او بده خبره په ښه لګي دا د نظر خپل ګناهونو نقصان دی ومن الناس من يقول آمنا بالله دا د منافقانو تذکرہ ده د دیار له آیاتونو کې او بعضې د خلکو نه اسو بي چوي دوی نوم یې الله نه لي پښتانه وایي چې په ښه میند نه راځي نو نوم یې نه راځي الله کریم په الناس ټکي ذکر کړی دي او دا غیز د دې سم مستقل تذکرہ دا څنګه دا کړی چې نوم ورلاغسته الناس دې اسم لجماعت الانس انسانانو ته یې دغه جماعت ته الناس وې لیکي بیا چې دی دا د سنه دی اسم جمع ده تصغیر النویسون راضی ناس چې کم دی خلق من النو سے انسان ته د خلق ته الناس زکوي دا د نوس نه مشتق دی نوس حرکت ته وي ناس ینوس اتحرکا دا معنی راضی او انسان هم حرکت کوي خوځي خوځي را خوځي ګرځي را ګرځي دارنګي انسان یا د نسیان نه دی مان په د باندې هیر راځي اول ناسن اول ناسن اول د خلقنا اول هیرون کې او جاغه آدم علی السلام ونسیا ولم نجد له عزما دارنګي انسان ته انسان د اونس د وجه نه ویل کی اونس د وجه نه چې معنی د کې به محبت وي وما سمي الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب انسان ته انسان د مینې د وجه نه ویل کی چې دغه د بل انسان سره د قران سره د نبی اخر زمان سره مینوي دارنګي انسان د دا انس نه دی انس من جانب تور نارا انس هم علم نه او انسان کې علم راضي دی پوهه حاصلې زکه وتا الناس او انسان ویل کی د الناس په تعبیر کې په خطاب کې نبی عليه الصلاه والسلام هم داخل لې نبی عليه الصلاه والسلام چې دی بشر دی او بشر اطلاق او د ناس اطلاق به کېدل شي ناس په معنا د مینی محبت هم راځي اونس هم راځي دی کې نبی رسول الله داخلي دل شي ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض د خلکو نه هغه سوق دي چې هغه زما ایمان دې په الله باندې او پورز رستنی باندې او ما هم بمؤمنین